سورت آل عمران مدنی سورت تے نبی علیہ السلام د هجرت نه رسو نازل شوی دی ترتیب د سوراتونو کې دریم نمبر دی پس د سورۃ البقره نه او نزولی ترتیب کې یو کم نوی نمبر دی پس د صورت انفال نه مناسبت د مخ کی صورت سره صورت بقره کی بیان د سلورو مسلو نو هغه څلور واړه مسلې سورته آل عمران کې هم بیانې په جواب د شبهات باندې چې کله چا څه شکونه وي او شبهات دي نو هغه به ورله ختم کی حجز دې د الہ او د نصا د الہ د نصارا چې هغه عیسی علی السلام او لګه د هغه نه ترقی یهودو الہ چې کمدنو خپل ذبح کړو او د الہو د عیسایانو او د نصاراو الہ هغه دعوت د عبدیت ور کوي دا الله رب العزت د یووالي دعوت ور کوي درې مواجه فاتحه کې درې ډلې وي دو مریضان او یو منعم علیهم مسلمانانو نو بقره کې ډیره توجه وا اصلاح يهوديانو ته نو آل عمران کې ډیره توجه ده اصلاح د عیسایانو فرنګیانو ته د اصلاح د پاره دوه طاقتونه وي یو علمی طاقتی او یو عملی د پیراو د مریدای نبی علیہ السلام وی زما امت کې دوه قسم دي چې دا سم شي نو ټول به سم شي یو مولیان دي او بل پیران دي چې مولا سم شي نو ټول خلق سم شي او چې پیر سم شي نو خلک سم شي نو په سورۃ البقره کې د علمی قوت اصلاح او په آل عمران کې د خانقاګانو والا او د پیرانو اصلاح ده څلورم وجه سورۃ البقره کې بیان د جهاد او منازل ثلاثه باندې پینځم واجا سورۃ البقره ختم کړه فانصرنا علی القوم الکافرین باندې چې الله زمون په کافرو مدد وکا سورت آل عمران کی ابتدا کی د مدد غ مسله ذکر کړي چې کومه مسلې د وجنا الله مدد کړي او د کومه وجنه چې کافر کافر ګرځي هغه مسله په ابتدا کې راوړي چې د دې مسلې منکر کافر دی او چې د دې مسلې سو خدمت کوي نو الله به داغه نصرت کوي داوود صورت د صورت مرکزی مسله هغه ما سلور مسلې دي چې کومه بقره کې بیانې دلې توحید خو انداز دا دی چې دلایل بیانې او جواب د شبهه د عیسایانو د عیسایانو چې کومه شبهه ده نو هغه رد کړي دوه مسله رسالت د نبی علیہ السلام د پیغمبرای مسله خو چې کم خلق انکار کوي دا غي په لیتای بیانې او کدا غي څه شک شوبوي راغي جواب کوي داغي جواب کوي درېو مسله جهاد او سلورمه مسله انفاق خلاصہ او تقسیم د صورت د دې سلور مسلې چې بیانې د دې لپاره صورت درې سي ده اوله ایسا تر 63 نمبر آیات پوری دا پدې کې بیان دی د توحید او جواب د شبهه د نصاراو هغه اعتراض کو چې عیسی علی السلام د الله زیه دی نعوذ بالله ځکه په انجیل کې وته ابن الله ویلی دی چې دا د الله زیه دی دا غي درې جوابونه کوي اول جواب د ابتدا تر ول سو آیاتونو پورې دویم جواب چې دا نشته دا به کې تاسو د ځان نه دنه کړی دی سلورم جو دریم جواب شجره نسب دی عیسی علی السلام وګوري چې د چا نه پیدا و او داغه د خاندان عاجزی دویمه ایسا تسالور شپیتم نا تر یو سل یو پوری دا ایک سو ایک پوری پدې کې بیان د رسالت د نبی علیہ السلام د نبی علیہ السلام د پیغمبرای بیان او چې کوم خلک نه مني د پیرانو علم نوي دا غي ګندګي خلکو تخکارا کې چې خلک به دوک نشي پینزلس پلیتای او خباستونه د منکرین د رسالت او دو خباستونه د شبهو په طریقه هم دي او اخر دی عیسی کې تحذیر مؤمنانو ته یره مؤمنانو ته چې داسې خلکو یارانه ونه کوي درې مېسا د یو سل دویم نمبر آیات نه تر اخر تر سورته هغه کې اول پنځه خبرې د پاره د تاسیس د جماعت منظمه جوړوي تنظیم جوړوي نو په دې پنځو خبرې جوړ کړي دا غین ورستو دوا واقعي د بدر او د احد بدر کې د قواعد پابندي وا غیر رازدار نو نو لګوي او کامیابی وا او هوت کې ډیر وي او غیر در کې رازدار شو او د اصول پابندي ونشوا انا کامیابیوم په فائدہ رانلا اکابیابی هم ظاهر کې په شکست بدل شو ورسره مینز مینز کې مسله د انفاق هم ذکر کړي د جهاد او د انفاق د پاره د تنظیم ضرورت وو ناول چې کمندونو تنظیم بیان کو او د جماعت د جوړولو آداب یو خودل په اخر د صورت کې سلور واړه مسلې بیا ذکر کړي امتیازات د صورت رد اصول د نصرانیت چې عیسایت کوم اصول دي نو هغه رد کړي او دویم په یو آیات کې مسله د توحید په اړه باندې درې قسم دلیلونه شاهد الله انه لا اله الا هو درې په تفصیلی طریقې سره اجز او عبدیت دی عیسی علی السلام څلورم ډیر پلیتای دي عیسایانو پینځم واقع د اوحد او قوانین د تاسیس د جماعت عیسایانو کې دا یو عقیده را د نشوا چې عیسی علی السلام ابن الله دی او د الله رب العزت دی د نعوذ بالله او دا عقیده به کوم را د نشوا د تسلیث چې خدایان درې دي او دا عقیدوم وا چې عیسی علی السلام بالکل خدای دی دا مختلف عقیدی وی دا د یهودو یو مولاو او هغه تحریک چلاوله او عیسایان تسنس کړیو پولس وګدا واقعا ده د نبی علیہ السلام په وخت کې نجران د عیسایانو مملکتو نبی علیہ السلام نجران والو ته خط لګو چې ایمان راوړی کې نه جنگ ته تیار شي ای خپل مولان را جمع کړل وی دا سه ملاقات را لګل دی دا سه خبرې په لیکلي ځان د پیغمبر وای دا سی صاحب کتاب دی مولان و ته ایسه سر لګی دا سه خبرې دی پر دوای بس خپل کار شړا هغه ته د جنگ خبره کی چې جنگ وسره کوو او ای جنگ ته تیارې وای نو څه وکیږي مولانو خپلو کې مشوره وکړه ایته خو پته و چې نبی علیہ السلام حق پیغمبر دی هغه یو ته حضرت داسې وکړو باچا ته وی چې سړی له مناظره لور شو نو مناظره کې به پړکو بچې مناظره کې پړ شي نو بس بیا ورازو مونږ خو ډیر سبقونه ویل دي بلا مليان یو چې پړی کو نو بس مخه به بند شي باچا وی دا خو ډیره خبره ده اتیا کسه مناظره لروان شو پلار کې دې کې دوه ورونو هغه مشران دا یو ور خو خو دا واغوي ویتا ایسا محمد محمد دی غر شي تبادی شي معاذ الله زه پلار راتلمه غله مناظره لازم نو خوایدمه رور ورته مشر وای لا تقل هكذا فانه نبي دا څه خبره مکو هغه پیغمبر دی حق پیغمبر دی پیغمبر د خلک خیر نه کوي ارور وته جیبه خبره نه چې حق پیغمبر دی نو بیا منول نه مناظره لولي بیا زو خدای باندې وي زموږ مفادات دي د بادشاہانو زموږ ډېر لوی مفادات دي موږ مشيري خاص یو او چې هغه خو اتلل شنو عام طالبانو کې بکینو زموږ بیا څه حیثیت ته د پیغمبر مخې ته موږ خپل حیثیت نشو ختمولې او خپل دوبړه وکاو ټیم په پاس کوو اروري زړه کې ولرله چې څنګه لار ډایرک نو ایمان راوړو چې کدی منیو کنه منی ځان له ایمان راوړو مالا ټکر خښوا هغه ایمان راوړو دای با سو کو د نبی علیہ السلام سره اعتراضونه وکړل په نبی علیہ السلام د جواب د پاره سورته ال عمران اتیا آیاتونه رالل دا د مناظرې لپاره نازل شوی دی ځکه استادان په داسې طریقه وایي چې جواب د شبهات وو ناغه دا غي چې کوم اعتراضات نصرانیت حق دین دی عیسی د خدای زیه دی انجیل کې ورته ویلي دي او تسلیث حق دی منګ په حق باندې یو دا ټول خبره دا ټول جوابونه په دې صورت کې راغلل دای چې مناظره کې پړشو نو دای سره وزیرانو راغلی او نبی علیہ السلام متأخر کې وی مباهله وکړو بقره کې يهودو ته د مباهله چیلنج وزلته نصارا او ته دي پیرازي مباهله وکړو مباهله لور او نو تل خبر هم نه منله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې بس بیا جزیه قبول کینو ایمان راوړی کی ایمان نه راوړی نو جزیه قبول کی که جزیه نه قبول وي نو جنگو کو دیو ته موږ له سوچ لا موقع راکا دای سره وزیران هم راغلی خلک وسره راغلو مولانو جرګه وکړه چې اوس پس کوو دوی چې وته وایو باچا ته چې ګورا يهود زمون خود دشمنان دي او د يهود لپاره اله پټته نو په د باندې يهود وو نو د سره جنگ ته حاجت نشته د د ومنګ امدادو کو تعاون په کال کې ول سزغری ورکو او سبول ورکو او يهود به پیوو دا به ډېر خپل کار وشي انو دا ودا دا جزیوم شي اٹیکس به شي او موږ ول تعاون نوم کیدو چې دا موږ د سره سکو تعاون کو د يهودو زوالو لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی په بس سید موږ به تاسو سره تعاون کوو خو نوم به جزیه ني موږ ټیکسونه نه قبلو مونږ به تعاون نوم کیدو تاسو سره مونږ لګ مدد کو تعاون به سره کو نبی علیہ السلام ته وی ک تاسو پر رجسترو کې هر څه نومي خو زما پر رجستر کې به نوم جزیه وي دغه جزیه وی دا قبل وی د ایلړل بادشاہ ته چل جوړ کو داس چل لجی او داس چل له او بادشاہ په بل باندې واړو او يهود سره وړل خه مقابله موږ له کیو دشمن براله وی دا وو ته موږ وزګار شو او وی تعاون کو دا چل وکو واغه چل وکو دا ولنی آیات اتی اتیا آیاتنا د دې لپاره نازل شو دا غي د شوبات جوابونو هم دي دا غي پلیتای به هم ذکر کوي ور سره ور سره اولنا ابتدا اوله حصہ دا په دې کې بیان د توحید دی تر دریش په تم نمبر آیات پورې اولنې باب ولسم نمبر آیات پورې دی پای کې بیان د توحید دی سره د جواب د شبهه نه تدبیر کوونکې او خیال ساتونکې دار یو شیز دا صفاتونه د الله دي ندی دی عیسی او نه د مور پای کې دا صفات نشته ده دلیل نقلی ذکر کې تیرو کې دلیل وحی اول کسو کوئی چې دا تر ځان نه وای جواب نزل علیک الكتاب بالحق نازل کړه په تا باندې قران کریم د پار د حق کورولو او د حق کار کولو چې حق ستیز دی هغه عبدیت د عیسی علیه صلوات و سلام چې عیسی علیه السلام باندې دی خدای نه دی رشتیا کون کې د پار دا سو چوڑا نرزنو فانزل التوراۃ والانجیل دلیل نقلی نازل کړه په تا باندې کتاب هدایت کون کې ټول خلقو ته تورات او انجیل صرف بنی اسرائیل ته او قران ټول دنیا ته دی وانزل الفرقان نازل کړه دی بیلون کې دا حق او باطل بلتون راولی الفرقان جدائی راولی چې بنده بندي او الله الله عیسی علی السلام بنده دی او الله نه دی دا بلتون راولی العزیز الحکیم آر زور اور او د حکمت والا یا رجیم خبره منو او زمون یو شبهه ده منګه خبره منو خو زمون یو شبهه ده زمون په کتاب انجیل کې عیسی علیہ السلام ته ابن الله ویلی دي چې هغه د خدای زیه ده دا یو طویل دي او تاسو په کتابونو کې کلمت منو او روح منو دا عبارتونه ملاویږي دینه معلومیږي چې عیسی علی السلام سره کرشمه نه خالی نه دی ارسه کرشمه نه خالی نه دی او هر کې خدای توپ شته دی د دې ولنې جواب کوي خدا کسان اول نه به مناظر تارای نه ځان سره ویلو کون تر روانه چې ستا خبره ورته ټول شي کاول کې دی و تراو بس هغه بیا نور په مخ کې باندې نزي لګ به ځان سره سکه بوزي چې هر ورځ درس ته وک کیږي نو هغه اولنې ورته دا جواب کوي اولنې جواب ورته آسان غونته کې کوي چې اسنه دی ډایرکټ پروپاګاندا وکي چیرې د خو آسماني کتاب نه مني اول نه ورته وي پیدای بل لفظ نه دی د دې دوه معنی دي یو معنی دی بندا زیه بچي او دیمه معنی د ابن دا محبوب او خوخو لکه استاد شاګرد ته وایي چې کوم شاګرد ته ډیر محبوب وي بچي دې خوراشه دې خدا ني چې دا شاګرد ګری زدنه پیدا دی یا ماشومانی پردی ماشومانی خو خلق وتوی بچی دې خوراشا ماشومان سره مینا کوي نو د ابن یو معنا هغه زوی دی او بل معنا دا محبوب او مین نو په انجیل کې کجرته دا ټکه راغلی د دې معنا بدای چې ابن الله یعنی عیسی د الله محبوب دی او د الله ولی دی د الله پیغمبر دی نو دا معنی وی دا د ابن معنی نه لګی چې دا الله زیه دا معنی نه دا خو ځنې ټکه داسي په آسماني کتاب کې چې هغه دوه مخه غونټي دوه معنی وی هغه ته په عربی کې متشابهات وی یعنی یو ټکی خدا سي چې دا غي یو معنی کر پورا هغه کې سوکړک وهله نشي لکه الله احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بس یو معنی دا غي بل معنی ني دویم ځنی ټکی داسي چې هغه یو معنی داس کی وی چې هغه د صحیح عقیده او د نور او آیاتونو سره بالکل سوي برابر خو دویمه معنی دا غي صحیح مقصد دا بالکل خلافی لکه اوس ید الله ټکی دی نو د ید معنی لاس دا نو لاس دا الله نو کړه دې ته دا معنی کې لکه چې زمونږ څنګه لاس تی نو دا خو کافر کیږي په او بل معنی دا چې دا سلاس چې د الله د شان پر اساس مناسبي موږ په نه پويګو نو بس هغه صحیح معنی دا هغه پریک دا بس خپل ځای نو ځنې ټکه داسي چې هغه کې دا هغه د صحیح مقصد مخالف یو بل ته کې اومي یو بل معنی اومي نو چې کم خلک د کبو زړونو والی زړی سی کوګي اج کمنو په ماړه باندې در تغوږی خي او ځان نه پوهه کوي نو صرف چې کمنو دا وي شهر بس دغه معنی وا او کاګه معنی ته نه سکی وخلی او هغه صحیح معنی چې کم نور آیاتونو او د صحیح احادیث سره برابرۍ نو هغه معنی سکی پریګ دی اے عیسایانو تاسو زړونه کاګدي په آسماني کتاب کې په هر یو کې دا ویل دي چې لم یلد ولم یولد دا یوازې قران نه دا ټول آسماني کتابونو کې دا مسله وا خو جبه بدلې وی لم یلد چې الله رب العزت بچی نشته الله بچی نه دی راوړي دا په ټولو آسماني کتابونو کې وا اوس کې یو ځای کې به کې دا ویلي چې ابن الله نو د دې معنی به بدلې معنی بیا غنه کوي چې کومه د لم یلد نه خلاف شي د ابن الله معنی دا مین او محبوب د الله رب العزت خو عیسایانو سازلونه کاګری د دې د وجه نه تر کاګه معنی څه کوي اخلي او د مسلمانانو کې چې کومو د مخ کې نه ډلو کې اختلاف راغلی دی او ځینې مسالې هغه اختلافي شوې دي دا غي بنیاد اتباع د متشابهات هوا که معتزله دي که جهمیه دي که روافض دي که شیعه دي نو چې دا ډلې راوتلې دي نو دوی وزان له آیاتونه په خپل خواخاړولو په خپل خوخه به اړول نو قران کریم نور آیاتونو ته او حدیثونو ته به نه قتل ځان لوي چې کمنو یو عقیده جوړ کړه او بیا به آیاتونه هغه طرف ته سکول اړولو لکه بل احیاون عند ربهم یا بل احیاهم ولکن لا تشعرون د مرګ نرست ژوند څنګه دی دا متشابه دی مونږه په حقیقت نه پویګو نو چې کوم د کاګو زړونو والی نو هغه وی داسې ژوند دي لکه څنګه چې مونږ ژوند دیو او هغه چې کمندنو زمونږه आवाज او جړا او فریاد اوري او الله رب العزت ته پیش کوي نو دا شپیش دی و سره د خپل ځای نه ټاکوالو احیاون معنی ژوندی دي نو چې ژوندی دي نو دا هر چا ژوند هغه مناسبي نو دا قبر ځان له ژوند مونږ ته الله وی ولکن لا تشورون تاسو باغی ژوند باندې پويږئ نه باغی باندې تاسو نه پويږئ يهوديانو د نبی عليه السلام په برکت باندې سوال کاو او دا پنځپيريان وی ګوره د نبی عليه السلام په برکت سوال نه کوي وی دی د يهودو نه هم پاپل دي خبره داسې دا وای وکی دا چې ځنې خلک داسې دي چې هغه د يهودو په شان دي په برکت باندې سوالونه کوي نو سم يهوديان دي داسې ولې نه وای چې دا بل شان دی وای د يهودو په طریقه باندې مونږ نزو مونږ د قران او د حدیث پابند یو د قران او د حدیث په طریقه باندې باندې نو چې آیات کې کما د شرکی او بدعي مانوي د شرکیات او د بدعات مانوي نو د باغ لټي او چې کما په صحیح روایت ثابتوي نه و دا دغه ته به سره غوږ نو یې سي چې عبد الملک ابن هارون ابن انتر مونږ وو یو هغه کذاب دی نو چې دغه ته سره فکر کړو هم بخوا نو دا چې کم دی نو د کذاب راویانو د دې معنی براوالی او به ابتغو الیه الوسیلہ ای بزوات الفاضله دا به کې د کم ځای نه راغی سوچ کولک ځان ته چې کمندنو آیاتونه مراتا هوا قران او حدیث هغه په خپل مقصد متاو نو کو کاغو زړونو چې کمندنو هغه دا حالي چې په خپل خوخه سکی تاو کی نو دی آیات کې اصول ذکر کړل اصل دا دی چې د قران کریم او د هر آسماني کتاب اوس خو قران کریم دی کنه د هر آسماني کتاب چې کم محکم آیاتونه دي د یوې معنی والی عقیده په هغه جوړای او چې کم متشابهات دي نو دا غي حل با د محکمات پر اړه کې کوي دا سیمانه به کوي چې هغه نور قران کریم نه خلاف نشي دا څه معنی وکای او کګو په شان دی بوله کګه معنی نه کای نو ولنې جواب وته کو چې تاسو په معنی نه پوي کی الله دې آواز نازل کړي په تاوان کتاب زنه دینا آیاتونه دی بالکل یوې معنی والا محکم بالکل یوې معنی والا او دا دی اصل کتاب ټول به بدی کیږي او نور دی د دوه معنی والا متشابهات چې دا غي سره بل معنی او شانتی شوی نو ګران خبره ګران کړي او ریدون کې په ګرانوالي کې چولې په علم کې کلک دای چې هغه ته کم دنو د قران او سنت په اصول باندې برابرۍ علم عمل تقوا مجامله مع الخلق دا ټول برابرۍ او کله خلق په علم کې وای دی ایمان راوړل موږ په الله باندې کل من عند ربنا هر یو د دینا د طرف رب زمونږ نه دی او نصیحت نه اخلي مگر دا عقل والا ربنا لا تزغ قلوبنا چې کله چې کمندنو مخالفین اعتراضونه کوي نو ته به دواګانې کوي شبهات واردې نو ته به کلا کېدو دوا کوي یره د اخرت ذکر کوي اے چې شبهات واردوي او اعتراضونه په توحید باندې کوي نوراشی ومني اوسم اوسم چې کمندونو مقرا مال او اولادم بچ کول نشي مال او اولادم نشي بچ کوله نو یره د دنیا ذکر کوي حال دې لکه د فرعونانو دې او دا کسانو چې مخ کې دي نو دروغجن غړلې زمونږ آیاتونه نو که تاسو هم دروغجن غړل فاخذهم الله بذنوبهم نو نیولی والله دې لرا د وجد جرمونو د دینا او الله د سغذاب والا قل للذین کفروا ستغلبون وعده کوي د مغلوبیت د کافرانو چې دا کافران به چې کمزورو کمزوري شي کافران ای سره خلوی ټکنالوژي دا او پنځه سلو ملکونه یو ځای دی او درې سلو بل ځای دی او دا ټول تراجم شي دي مسلمانانو ته کافران ټول دا به کمندونو ټکنالوژي دو سره او ډېر وی قوت ته سره دای بسن چې کمندونو کمزوري کیږي نو نمونه بدر کې دینو قتلی ارت باندې لیسو برابرو ځان ته سوایل او مسلمانان به سر او سامانو هغه الله زور اور کړو کافران چې کمندونو کمزوري کړو دا شانتی به دی وی کنه قد کان لکم یقینا استاذ دوباره یو لوی نه فیاتین باغ دوړلو کې التقطا چې مخامخ شوي فیاتون تقاتل فی سبیل الله یو ډلا جنگ دل را په دین د الله کې د الله لپاره جنگ کو او بل ډلا وا کافرا انکار کوم کی د چا بلار کې جنگ دا د طاغوت او د شیطان بلار کې څه کیدا جنگ دا هغه دې بل نه ځان معلومه کګنا یو مطلب مؤمنان لیدل کافران لرا ډبل خپل ځان په لیدو د سترګو باندې یعنی مؤمنانو ته دا کافران د ځان دشمن ښکارېدل نو مسلمانان سورو 313 نو کافرانو ته ښکارېدل شپږ سوا نو خپل تعداد نبی هم شو کم شو نو کم کسان چې مردارېدل او کم قیدیان کېدل او کم مسلمانانېدل نو هغه وطنو کولی چې کوم په جنگ کې څه کېدل مردارېدل او قیدیان کېدل 70 پکې مردار شو 70 قیدیان شو او بیا ځنې مسلمانانې دل نو هغه پکې وتا نو خودلی نشپاک سوا کسانې وته خولیو یو مطلب دا شو لیدل مؤمنانو کافران لرا ډبل خپل ځان خپل ځان د چنې سکول لیدل زر کسانو په بدر کې نو مسلمانان او تخکارېدل د خپل ځان ډول سو 2000 الله رب العزت کافرانو یې رجوع له د خود بلا شي د خود شي ګور نو بس د بلا شي دي نه خپل د ځان وته ډبل شو کار شو نو دلته وی چې کافرانو ته مسلمانان ډېر کارېدل او انفال کې براشي چې حالت او تلک تکېدل کارېدل نو دا د حالاتو فرق وو د جنگ په اول سر کې وته لګو خودل چې په یو بل ورتیس کی او بیا وروسته وته ډیرو خودل د دې لپاره چې مسلمانانو ته وایي چې صاحب تاسو ته خلا ډیر کار پاتې دی او کافرانو په ځړ کې وروب شي راشي نو د دې وجنه د دلته دا روب هغه حالت خول دی چې الله واستا مدد کی په داسې طریقه چې کافرو ته به ډیر څه کی ښکار کی او چې موټی دي او په خدای یقینو په تب وای چې دا څه بلاګان دي او دا چې څوک جهاد لتلی وي او جهاد میدان کې دای ته پته لګي چې کله کله یو مجاهدی او هغه بسې چې کمونو د امریکای اتیاجی ارزونه او دار رواني وی بګینی چې دلته پورا صدا یونټ دا او کله کله مجاهد الته چې کمونو باتیخی دا دغه لیزر الته لیزری خي او په خپل ته نتلی او د شوی ته نه او دی په غلیزر لګي او د پیسې کوي کوي او هغه څنګه پورې ځوان کړي نو ګړې سره د سره کله یو خواځي کله بل خواځي دی وی خپل چې دی وزي دی په لشي او دا یو بمباری په غلې سي شروع یو غرب په شروع هغه پورا یو نټه دا چې سال راځي شي ني چې سترګې خلری کنه الله ولل ابصار کا قلی خو چې دا سترګې هم ظاهری سترګې وې کنه نو هم به ویل چې مجاهدین په حق باندې لا عبرت لولل ابصار زوین للناس دی ولنه منی د نه منلو یو وجه چې کمونو په دنیا مینا ده د دنیا مینا خډیر ناکاره سیز ده کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل یو فرمایل وی پتا سبحانه بداو دل او قومونه دا سره پړن شي لکه درستخان ته چې دا خړون کیږي شي را پړن شي دا سنیټو به ته جوړ کی او اتحادی افواج به در باندې راشي نو مسلمانان و تول یو بم کم یو نبی علیہ السلام ته کم باندې خو پتا سو کې وه هم بیماری راغلی صحابه وتوی دا وهن څه شی دی نبی علیہ السلام وتوی حب الدنیا و کراهیت الموت په دنیا به مین یی او د مرګ بمب دي شي نو بس بیا به در باندې کافر را پندېږي نو نو اصول په مسلمانانو را پندېږي زګه چې مسلمان کې حب الدنیا دا د دنیا مینا او کراهیت الموت مینا د دنیا نه کار چیز دی او مینه خانه دا نور دنیا خو خصیز دی دنیا بل نه ده خود مینه خانه دا نو دنیا چې کله پلاس کې نو دنیا دا او چې کله زړه ته کوزه شو چې پاغي باندې قرانم قربان دینم قربان ارث به څه شي قربان دا زړه ته کوزه شوی دا چې زړه ته کوزه شو نو بیا تباہی ده شیخ پنځپیر وی مد ذله العالی په دې چې اول مسله نه بیانې او حق نه بیانې وی ولې و یاره چې واده مې وکړ بیا او په خاطر خلک پنځپیرو وی بیا برالور نه راکې وی چې واده کوم نو بیا به چې کم دنو مسله بیان کم نو چې وادو کی چې بیا ته الګه مسله نه بیانې په مړه شورې یو صاحب قراشي چې سر قراو ګرځوم کنه اسنه چې مړ می کی نو نسل به می پاتې نشي نو ولبنین نو چې بیا زامن شي اوس څنګه چللې ویارم بیبي مبارکه چې چرته دغه لاړ شي بیگم صاحبہ باج چې کله سره لاړ شي وادي کوې دل لاړ شي انو دور دغه ني کالی پتری ني ناری ول غوګونو ته ګوري چې دا د مولای صاحب خزه د هیڅ نشته چې دل یو ځوت ولې کاله جوړ کوم چې دوه رقم فاده لولې انو ان شاء الله چې خیر بیا به مسله شروع کما اول قناطیر المقنطره من الذهب والفضه بیا ورته وای الکه مساله بیان کا یا رجیب صحیح خبره ده خو چې دا سړی چې کمنو چرته سخر کرځي یا ماما او کاکا کرځي او دا پردو گاډو کې ناشتي او یا چې کمندونو لکه کله یو وړه کې ولاړ کله بل وړه کې ولاړ نو مساله هم ټیم هم ځای شي او بل باجی ته هم خلک بدګوري چې دا وګوره کله یو ځای ولاړ او کله بل ځای ولاړه ده چې دا چې وړو کې غونته موټرګې والا مکنه نو بیا به کې خیری مسله بیان شي څه شي موټرګې ان ول خیل المسومه نو چې بیا ته وای ویره ډیر خوان کې خو چې مسله بیانې او ملګری چې کم دینو راضی او سړی چې کمندونو ولا سره چې راو باسي نو ډیره بده خبره ده خو چې د سړی کرا لنګي او خو خپل مزیدار چې کمندونو په میخه ولاړې چې کوم علم وخت نا وخراشي نو چې ولا هم سړی را بار کی ماسته کو شملې ولوم سکی را بار کی نو ول انام نو بیا بل را چې کم دنو ورته وای استاد یاره چې او کنالګې پټي صرف دوري چې د بچو ډاړه بکی کیږي او دومره یې چې د میخي شوتل پکې کیږي انو بس که خیر بیا او مسله بیان کم والحرس والسشه حرس دا اوش مارا انو چې سور داوی نو هفته کې دومره راځي وینو ټول عمر په څه کې لاړ په دنیا کې لاړ ذالک متاع الحیات الدنیا پسره دا هم یاد کا چې مولای سی توت ته قتل او بکانه نه دغه د توت نه پانه راځي جوړي هغه تاسو شنو له هغه سره یاد کا ذالک متاع الحیات الدنیا لاړه دنیا د اخلاص شو دار چې کوم دنو سکر دې ژوند معمولی دار دې ژوند معمولی سکا پرې د سړیا والله وند حسن الماب بل الله د پاره میدان براو دانګا او اهلن شملن په در کې سبحان اترک کل شیء ثم تعال والله عنده حسن المآب الله چې نو دا غسر غسر دي خسته ځای نه ورتلو اور ورته وای خبر کوم تاسو را په غور باندې د دین تاسو ته وام دسی چې زونه د غور نه خیم نو پار دا کسانو استقاو ځان بچ کو د مینې د دنیا نه په نظر عبد دی هغه کسان چې وایي ورو زمونږه یقینا موږ ایمان راوړل دي نو بس نور وسیله هم نشته دا ایمان هم وسیله ده فغفر لنا ذنوبنا نو بخې مونږ ته زمونږ جرمونه او ساته مونږ د عذاب دورنا اصابرین او صادقین اکلک خلق په دین باندې او صادقین او رښتونی والقانتین عاجزی کون کی والمنفقین او خرچه کون کی والمستغفرین بالاسار او بخنه غفتون کی په وخت پښمنو کې مما فات فی النهار چې کم کمې درځ شوی نو هغه شپې پوره کړي والمستغفرین بالاسار او بخنه غفتون کی په پښمنو په ټیم کې دا نعمت دی الله مونږ ته نصیب کړي جنید بغدادی رحمه الله چاپو کیولیدو وتاوی الله سره سم عامله وکړه وی تو تلک الاشارات هغه مونږ به ډېر اشاره ویلې چې دې کې دې ته اشاره ده دې کې دې ته اشاره ده او اشارات په لم نه دا هم چې کول هغه ختم شو وغابت تلک العبارات هغه عبارتونه چې وم ویل پلان کې دالی کلی دي پلان کې دالی کلی دي هم څه شو فما نفعنا الا رکعات یو سو رکعاتونو موږ له فائدہ راکړه کنا نرکوها بالاسحار چې موږ په پښمنی کې هغه رکعاتونه کول او چرته د خدای لپاره فما نفعنا الا رکعات کنا نرکوها بالاسحار مولا او طالب اکثر په سبقونو باندې دوکي او عبادتونه ته نه پاتې وي الله رب العزت سره تعلق ته نه چې کم دنو پاتې وي دالوی نعمت ته والمستغفرین بالاسحار دلا برخیز سامان سفر کن دلا برخیز سامان سفر کن نبی نم وقت قصہ مختصر کن زړه پاس وی پاس زړه او د سامان د سفر وتړه نبی نم وقت قصہ مختصر کن وخت نشته خبر لانډوا خبر لاندوا نبی نم وقت قصہ مختصر کن اگر از آفات راہ خود بترسی رفیق راہ فریاد سہر کن که یوازې د لارې نه یریږي د مشکلاتو نه نو رفیق راہ فریاد سہر کن نو د پیشمنی جړه د ځان سره ملګری کا والمستغفرین بالاسار اغا بخنه غوتون کی په وخت پېښمنو کې شاهد الله انه لا اله الا هو دویم باب د دې ځنه شروع کړي بیا مسله د توحید او د شبهه دویم جواب شاهد الله بیان کی الله رب العزت دې خبره د دلیل وحی شو ان لا اله الا هو چې نشته بل اله بيد دې الله نه والملائکه نقلی دلیل د فرشتو نه او فرشتي او علم والا هغه دې بیان کړي عقلی دلیل قائما بالقسط قائما بالقسط ا گواہی چې ولاړ په انصاف باندې دا کل سره بالکل برابر ده لا اله الا هو نشتر بل اله بيد دی الله نا اور الله رزور اور حکمت والا ان الدين عند الله الاسلام یرا زمونږ دین حق دی او زمونږ په کتاب کې چې کم دنو هغه لیکلی دی چې عیسی علیه السلام ابن الله دی نو ولې زمونږ کتاب تاسو نه منئ جواب دا خبروم غلطه ده ټول اسماني کتابونو کې یو مسله ده چې الاسلام یو الله تعالی کې خودل او یو د الله تابعداري کول بل چاله الہیت صفات ورکول دا د ټول آسماني کتابونو نسدي خلاف دي کتوای چې انجیل کې تراغلي دي و مختلف الذين اوتل کتاب دا به کتاب د ځان نه وردن نکړي دي دا ځان نه تاسو وردن نکړی دي دا په انجیل کې نشته دی په انجیل کې دا نشته او د مبتدعينو او دارنګي د دا باطل پرستو خلکو کار داوي چې په کتابونو کې د ځان نه ورمنډل کوي د ځان نه چې کمونو منډل کوي او د ځان نه لیکل په کتابونو کې کوي نو په انجیل کې رضان نه لیکل کړیو ان الدین عند الله الاسلام یقینا د ژوند تیرولو طریقه د الله پنیز هغه غاړه کې خودل الله تعالی الاسلام یو د الله تابعداري کول ومختلف الذين اوتوا الكتاب دین د الله پنیز سره اسلام او ان الدین عند الامریکان الدیمقراطیه دین د جم... دین چې کم دنو د امریکایانو په نسبانه سره د جوان تیرولو طریقه د هغه په نسبانه جمهوریت په دې وجه کم دنو وي دغه تیرو دا خو چې کم دنو خلک په دې باندې پويږي نه او ځان چې کم دنو په دې باندې نه دی پویا کړي په دې اړه د سره سوچ نه کړي هغه ګری وای چې دا جمهوریت بسسي دا اوټونو ته ودریدلی چې دې ته ودرېګا او بس یو باچا به چې کمندونو مقرر کی او بیا باغه چې سخوخه نو هغه به کوي و دې کی کنه ځا مولان اوټونو ته ودریدلی او پاس شوی او بیا چې کمندونو سکړیو نه ولی الته نظام د جمهوریت ته نظام د دیموکراسۍ دی هغه چې کمندونو ځاله مسله ده وټونو دا دا خبرې دا د جمهوریت یو اتیایي مېسه ده رسو چې کمندونو بس دا یو طریقه ده دا ځاله مسله ده جمهوریت مستقل نظام دی د اسلام خلاف یو مستقل دین راوتل دی او د اسلام خلاف یو مستقل نظام راوتل دی مولانا یوسف لودیاوی رحمه الله ذکر کوي وی جمهوریت چې ده نو دا اس دور کا صنم اکبر ہے دا د دې دور یو لوی بوت ته اگر چې دا خبره دا غفل نه ده دا د عربو د یو عالم خبره ده شغوی از دیموکراتیت صنم هذا العصر جمهوریت د دې دور دا چې کمنو یو لوی بوت ته چې د اسلام خدمت په سیاسی طریقه باندې یو سړی کوي او وی چې په معاشره کې اسلام راولم نو دا هغه لپاره لا بودی دا چې هغه به کمنو د جمهوریت نه بایکاټ کوي او کاغه چې کمنو په دې کې دن نوي او زه په دې طریقه باندې اسلام راولم انو زګ خیری او کجوندی نو ګورو به سره ان الدین عند الله الاسلام یقینا د سپریم کورټ یو وکیلو او ما وسره غپ لگاو مایره څنګه چللې داسې مایره تا جمهوریت څه شي دی ځان نو ته بودل کو پیس ما لکه دې نه کوي ګما دا جمهوریت څه یاره چې وای له کتابونو وګوره ما ترا ته وای زه وګورم وای دا چې دا چې ودل بلا مطالعه ودلی وزي وای دا خدا سے چلے دا چلے مې راځي زمونږ علماء کرام ډیر مهنت کوي خواري کوي و چې مونږه د جمهوریت په طرز باندې اسلام راولو نو مې د دې کې بس وشي چې لګا دا چې دی لګیا دی دا څه کوشش کوي ما ته وی وی د جمهوریت په طرز باندې اسلام راوستل نه دا دا چې دی لکه چې یو سړی په ډیران کې ګرځي او پلی ګوري پلی وی چې ته ته وای چاله کدا ته څه شي کوي ډیران کې پلی څه کوي هغه دل جواب صدر کی چې کې دې شي جی چې چا خړلې وي او یو پلی ژوندې تیر شوی او بیا غلوې بولو کې راوتی نو کې دې شي اخ پلی دې ځکه څه کما میلاو شم نو که په جمهوریت اسلام ملاو شي نو داغه حال به دغه پلی پشان دي اول وی سوال نه پیدا کیږي دا غورې ګیره خره له وکیلو د سپریم کورټ وکیل له وی اول سوال نه پیدا کیږي چې په دې تر سره شي اسلام او کپیرا شي نه غو داس اسلامي لکه د ډیران دغه قسم پلې هغه بوم وی د دی باندې تاسو په نه شوي تاسو هغه و د امریکای په کارخانه کې پاس شوی سي اسلامي نو هغه به څه کیږي ومن یکفر او دا کفر د ځان تعریف کول او څوک چې انکار کوي په اسم الله باندې یقینا الله ر ضرب ذری صاحب کوونکې فاین حاجو کا فقل اسلام تو وجه لله تر دې نه پسوم در سره د دلیل نه وای نو ته وایا ما ځان سپارل لري الله تا ځان می مکمل حواله کړل چاته الله تا او هغه چې څوک دې زماري تابعدار نو غیم ځان حواله کړل او فضائل او خباستون دا غي ذکر کړي یو خباست دا دی چې حق پرست وجني او تشجیع ورکي مؤمنانو ته مؤمنانو ته وی بادران شي بادران شي بادران شي بادران شي انبیاء په سرونه ورکړي دي نو تاسو سر به بختوري کې د دین نس شو قربان شو هغه مسله نه و قربان کړي نو څنګه چې ته مسله قربان کړي د کابل ګرام شیخ ابراهیم الله د عارف شیخ ابراهیم الله سګونو الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم خبر کدی لرا په عذاب دردون کی باندې دا کسان چې دین دړو دي نه کاید دی ایس نیک ان نشتره اعمالهم فی الدنیا والآخرہ په دنیا او په آخرت کې او نشته دي لري سوکم دادی الان تر الذين زورن په راز دی کتاب الله او فلیتی ذکر کړي د خپل کتابم نه منی سړیا یودانا الی کتاب الله شراو بل شي دا الله کتاب تا کو توای چې مې خپل قرات نه هټول لذي او کو توای چې مړي په څه ختم نه اولوا به کې پخ شوی دا بیا وګوره دا سپینې پګړې د مولان وګورم خواله چې میرا شي ته شتور زګو خيږي بیا هټول چې کم نه را رواني ختم لنا او کله سال ډیری لري راغواړي بیا هم را رواني پاګه د الله کتاب نه پروتو نل يحكم بينهم چوتوي راځان او د خپل اختلافات په بچا ختمو په قران به ختمه وي دا سړیا ولې پلان کې صابویه په قران نه پوي دسو لیا کوم بینهم دا چې په سلو کې دې ترمیان دا سما تولا فریق منهم بیا وړي وړل دینا او دوی همیشه راز کوونکی دا دې وجنه دا اول یا دا دې وجنه په خپل مشرانو نازو او دا دالي خدا رسیده خلکو او من براکاږي خیری ها او پورا ور کړی شي هر نو سراغه چې کړی دي قوم لا یظلمون او دې سره باندې کمندونو زیاته ونه کړی شي قل اللهم مالک الملک دریم باب بیا مسله توحید او بدی کې چې کمندونو دریم جواب د شوبې د نصاراو تفصیلی خو اول مسله د توحید ذکر کړي او بایکاټ د مشرکان نه قول ورته وای اللهم اے الله درجو شم تا سره میم چې سړی ادا کوي نشون دی جوړیږي مطلب الله صرف تا دربار ته درځم بل دربار لا نظم مالک الملک او اختیارمند ټول اختیاراتو الله چې ټول اختیارات در سره دي مالک الملک بادشاہ د بادشاہانو ورکات سلطنت د دنیا تو تل ملک من تشاء تعالی چې اراده وکي دا نه چې خوښ دي شي ورکای ته بادشاہ د دنیا غچاله چې اراده وکي او راخلې اخکې دا غچانا چې اراده وکي مشرف دې کوس کو او استاد دې وتوخی جو وطن جو الملک ممن تشاء او راخلې دا حکومت اخکې دا حکومت دا غچانا چې اراده وکي عزت ورکا غچاله را چې اراده وکي او ذلت پکا غچاله را چې اراده وکي بیا دې کل خیر پلاس تا کې خیر مشرف دې پلاس کې دې شرم د الله په لاس کې دی خو هغه ذکر کوي ځکه نه چې شر الله بندل الا ورکی چې بنده مستحق شي او خیر الله رب العزت بندل حاصل سکی ورکی او شر الا ورکی چې دا بنده او غواړي او غواړي څه مطلب یا په عمل او یا په خلو په خلو کله کله وي خدای غرق می کا تبا می تر اخلاص می کا بس وي نو په خلو کله کله شروع شي ځان ته خیری شروع کی نو الله وی چې غواړي جوړدار غنه او کله کله عملونه داسې کوي د ټي وي د فلمونو د کرکټونو نه اړو راوړي نه الله رب العزت کله کله یو کښ ولا سکی ورکی نو دا چې کم دنو شر چې باندې یو غواړي نو ځکه ولا ورکی دا الله په کارونو کې محض شر نشته چې دا څه کار الله او کی چا سر پیسي شر نه دا الله په کار کې بخامه خیری د دې وجه بیا د کل خیر پښتانه وی الله به د شکر ځای پری دي چې سړی سترګه خوشي او خلکو شکر دې شکر دې چې سترګه دنه څه شوی دا بچ شوی دا کدای لا ګولای راوتی و کرا الله به کوي د شکر ځای څه کوي پری دي بیا دې ګل خیر فلا ذا الله کې خیر انک علی کل شیء قدیر یقینا الله ر پر زبان قدرت والا تولج الليل في النهار ذکه علی کل شیء ورپسې راړ چې اسنه چې سو کوئی چې شر د بل چا په لاس کې دی تولج الليل في النهار پرانو باز شپې را په ورځ کې او نو باز سره لره پښپا کې اراو باز ژوند لره مړنا ژوندې د مړنا راو باسي نو ژوندې چر دا دا چرګوړې هم نه او میت هغه هم نه خدا هی موحد دی او میت څه شي دی مشرک دی راو باز چې کمنو مسلمان نه کافر نه او راو باز کافر د مسلمان نه مشرک وترزق من تشاء من غیر حساب ورکای روزی هغه تعالی چې غواړي پریمانه نو دا کارونه کوم کې الله دی اوس کافران چې کمنو دا ذات نه مني دا ذات نه مني نو دای سره بایکاټ وکا دا لا اله درته شي لا اله چې د الله د دشمنانو نه بایکاټ کول پتا سړي فرض دي چې دا تاو ته بیان کو دلیلونه دې هم پیش کړل او بیا هم هغه نه مني نو البرا او کا بایکاټ چې کمونه نشانه د کافرانو نه د کافرانو نه بایکاټ دا لا اله یو تفسیر شروع شو د دې ځای نه چې د کافرانو نه څه شي بایکاټ د غیر المغضوب علیهم یو تفسیر څه شو شروع شو د دې ځای چې بایکاټ به د کافرو نه کوي دا به ګړومبه یاتو لا تخذ المؤمنون الكافرون کافرینا نه دي جوړي مؤمنان کافرانو لیاران امریکای والا خو کافران نه دي کنه نو یا به امریکای والتنی کافر ني او یا به چا وسره دوستانه کړل نو هغه به مؤمنان ني لا بس دو خبرې لا ثالث لها لا تخذ المؤمنون الكافرون کافرین نه جوړي چې کمنو مؤمنان کافرانو لپاره ولایت یارانی ته وي څه ته یارانه ته وي چې د هغه په هر څه کې تابعداري کوي په قانون کې او په هر څه کې هغه څه کوي تابعداري کوي د دنیایي معاملې ته یارانه نه وي موالات وتا نه وي ومن يفعل ذلك چا چوکت من دون المؤمنين علاوه د مؤمنانو نه او چا چوکت دا کارو دا قران ولا نوم نه لیکه سپک کار دی کنه و من يفعل ذلك تا چې او کله غ سپک کار چې کافر یې سکو یار کو و من يفعل ذلك اوس وی ټول یو شی دی وی وحدت الادیان جوړي اوسو و من يفعل ذلك مذهبي هم آهنګي دا اوس په کالجونو کې تحریک شروع شوه دی چې يهوديت هم بد شي نه دی عیسایت هم بد شي نه دی هندومت هم بد شي نه دی اسلام هم بد شي نه دی هر یو په خپل خپل ځای خوري خو بل ته کافر نه وای ځان له خپل کار کوي بس نو یا یو الکافرون معنا به اوس نه کوي چې یا اے کافران دا څه بوس نه وای دا انتها پسندی دا اوبامو ما غرض بیان ورکړ دی چې ځنې خلک زمون په عیسایانو کې هم چې کمونه انتها پسند شته په ګرځه کې مونږ غنمو او ګوره وتا دا سکوی چې دا ټول شي یو شي معبد کلیسا او مسجد دا درې واړو یو کول غواړي نو تر مثال سره نه دا سره مې اخته کنه دا یو کول غواړي ومن يفعل ذلك الله وی لا يتخذ لا يتخذ کافر کافر دی کافر څه دی کافر دی ته وای کافر ومن يفعل ذلك او چا چوکدا کار چې کافر کې یار او غل الله پلاس کې ورکو چې ټول یو شي دي فلیس من الله فی شی نو نه دې پیس دین با د الله تر طرف نه د دین په ایس یو ویسای په یو شا په یو شن دیم نه تیر شوی د دین پیسه وای نه لا اله کې دړم بالله نه منکر دینو الا ان تتقوا منهم تقا مگر دا کتا ځان بچ کوی د دین په ځان بچ کولو باندې او ځان له مسله چې کرګیر شو ټوپه کې در باندې کې خو چې وایا چې ګنگا جی کیږي نو وایا ته د خپل په سر سر کنه چې ګنگا جی کیږي الا ان تتقوا منهم تقا مگر دا چې تاسو ځان بچ کوی د دین په ځان بچ کولو باندې حالت اکراه ته اشاره ده ويحذركم الله نفسا کته کافر سره یارانه کې د دې وجنه چې یریږي تینا چې بیا واته کمندنو مونږه خپل ځان حفاظت ورکړې شو ويحذركم الله نفسا یری الله تعالی رزق خپل ځان نه ته کافر نه یریږي بې ایمان د خدای نه یریږي هغه الله ته دی ورتل نو ورته وایا کپټوي تاسو هغه یارانه چې بړونو تاسو کې دا یارانه دی پړړې کې ساتلې دا او یا کار کوي دی یارانه په دې الله په دې باندې او کوی کی باغ باندې چې اسمانو کې دی او باغ چې جسمو کې دی او الله ر پاره سبحانه قدرت والا یره د اخرت ذکر کوي مکو یارانه کافر سره پاغر چوب می هر یو بندا هغه چې کړی دي من خیر نه نه کینا بالکل سامړه چې سی کړی دي هغه نیکی سره د کافر نه بایکاټ دا بم سامړی د قیامت پرز وما عملت من سو او هغه چې کړی دي بعد هغه بم بالکل سوي مخامخ سامړه بوي هغه بس دي د کافر یارانه تودل وان بینا و بین و مدن بعیدا غواړي بده د زړه نه دا بندا چې وی دی په میاز د کې او په میاز د عمل کې امدن بعیدا مودا ډیرا چې بیا را ته خدای ورونه خای یار ایتا صلی الله الله د خپل ځان نه او الله رب العزت ترس کوونکې په خپل باندې انو باندې والله رؤوف بالعباد الله ترس کوونکې په خپل باندې انو نو ځکه ورته تفصیلی طریقې سره بیان کړي